وانفق الشی وانفده اخوان مولانا ما تاسو ته ویلو چې غرض د مفسر هغه په څو څو مباحث کوي یو پر رزق کې ما بحث کوي چې رزق وایي څه ده دویم تاسو چې انفاق معنا سره او درې مدار چې دلته کې انفقون مزداد څه شی لري دینه زکات مراد دی دینه نور صدقات مراد دي ناول بحث نه الحمدلله دې فارغ شو چې رزق څه ته وایي رزق رزق دا څه ته ویل کېږي دا غي تفصیل شو دغه خبره وځه کوي چې انفاق نو دی وی وانفق الشی وانفده و انفاق او انفاق دا دواړه خوان دي خوان هم د دې د غره د جر لازم شری او اصطلاح د دې مغه اصطلاح ذکر کوي یعنی دا دواړه په اشتقاق کبیر کې سره څه شری یو شان دي هغه دا چې په اکثر حروفو کې د دې مناسبت ته اپسې کې قرب مخرجي دي پسو کې قرب مخرجي فنفاق دې ته ویل کېږي چې وتلو په معنا دې هم دلالت کوي وانفذ الشی شی خلاص شو خو چې خلاص شنو د ملک نه شي کنه هغه موزي هغه وتل ور سره لازم دی اصل کې مولانا خلک وای کنه وینا فقل بایع دا غ صورت کې خلک وای چې د بایع د مبيعي غاز دومره زیات شي کنه چې اوس تا مبيع د ید د بایع نه نور او زینو خلک دا چې قسم لفظ وای یاري کی خلک بیا نه فاقم دلته کې داري کې د سید لاس نه سوزي پیسې دا دواړه خوان دي یعنی د دې کبیر نه اشتقاق اکبر دې کې اشتقاق څه شی دی اکبر ولو استقرت الالفاظ دا یو قاعده ذکر کړي مولانا قاعده دا ده چې د کم ټکی کنه سا کلمه د کم ټکی فا او عین کلمه هغه نون فای فا او عین کلمه ها نون فای نو هغه کې به د اخراج معنی د خروج معنی وي د وتلو معنی وي پکې لکه نفسا ور نفسا ساوت نفرا نفرا او تختید نفقه خرچ کدل ته چری کم ټکی کې چې دای کم ټکی چې کې چې دای نون فا کلمه او ان کلمه هغه نون فا یې کې بل چا ماده پرته دی وتلو ماده لکه تاسو مارت کړو کم ټکی فا کلمه د چې هغه څه شي فای لکه اوله کلمه څه شي فا نو هغه کې به د کولاواري معنی پرته دی بس فتح فم فائز بس نور به هر حال خو دا کم ټکی کې چې دا کلمه راځي نه کې به کوله اولی معنی نو نون او فا یعنی فی کلمه چې نونی او عین کلمه چې فای ای کې به کومه معنی پرته ها نون فا دا کنه نفع معنا څه بل ته نفع ور کړه نو کبل ته ور کړه خو واستې شو بل ته ور کړه کته استقراء کې دا الفاظ نو مندبه کې هر هغه چې موافقې د دې سره په فاو په عین کې دا بدلالت خامخا کوي په معنا د ذهاب او د خروج ظاهر دار د انفاق د مار زکهم الله واغ صرف کول د مال دی په سبولو د خیر کې فرض یو کنه فلی فرض یو کسي ومن فسره بالزکات به مرایدار ومما رزقناهم ينفقون مراد فقط شی زکات نو هغه ذکر کړل به افضل د انواع ځکه چې دا نو افضل د انواع د صدقات سوق ته هغه زکات ته کنه او والاصل فيه یا والاصل فيه اصل پدې کې دار اصل پکې سوق دې په صدقاتو کې زکات او خاصته بها یا خاص کړي دې اسو کې خاص کړي دې دا انفاق بها په دې زکات ولی لاقترانه بما هو شقیقته کم چې د سکه خور د هغه سره دی نږدې دی انفاق د چا سره نږدې دی د زکات ته سکه خور سره سکه خور په یعنی نو د زکات خور څوک تا موس څه شری ګور یقیمون الصلاة ومما رزقناهم نو انت چې مخکې د صلات ذکر دی نو د ينفقون نه زکات ذکر اخلي چې مخکې سکه خور ذکر دی دا غسو عام توګه باندې مرتبه د عامل مقدم په مرتبه د معمول باندې او دلته عکس شعر دا والی دوی دا تقدیم د مفعول دلته کې د اهتمام د پاره دی و مما رزقناهم د دې رزق ته اهمیت ظاهرولو د پاره د څه شعر مقدم ذکر شعر دویم چې محافظت شي پر رؤوس د آیه کده څه وي چې ينفقون مما رزقناهم نګوره محافظت پایتونو نه راته على رؤوس الايه دي ته رؤوس الايه دي فواصل ته ځکه مراد ته نسوک شي اغا مر عام ته نه مراد شي نو بیا کلمه د من دا و مم ما دا اصل کې من ما ده من د تبعیض د پاره ده نو اشاره شو په دې کې د خبره ته چې ګوره اسراف نه کوي په خرج کې سم کوي اسراف مکه اسراف ته ضرورت ادخال د من تبعیضیه علیه پدا یعنی کدا انفاق منګه چې کو عام کو نو دا من ذکر شو یعنی بعض ينفقون د سنه چې ټول ينفقون مم ټول مم رزقناهم ينفقون ندي پکار ها بعض د وجه رکفان الاسراف نه چې کم منهي عنه ده او احتمال لري احتمال لري چې اراده شي دا مخ کې ظاهر باندې عاطف ته احتمال لري چې اراده شي په دې سره اے مولانا دا خو په یو تقدیر دا خبره وشوه خو تقدیر یا خره که چرته د مما رزقنا نه صرف زکات شي نو دا بیا منې تبعیزي دی بیا خو په اصل باندې دی څه مطلب یقینا زکات بعض د مالی کنه زکات خو څه شي کنه نو بیا خو به کې څه مسله نشته خو کدا عام کې نو بیا دا من داخل لې ځکه چې کفانله اسراف راشي ويحتمل د عاطف ته په مخ کې و ظاهر باندې احتمال لري چې په دې سره د مال مراد نشي په دې انفاق سره دی من جميع المعاون دا دا جمع د معاونت تخا د ټول معاونو هغه نه چې الله تعالی د دور کړی دي الله چې د دې سړی مدد په کم چیزونو کړلې هغه ټول تینا مراد دي چاله پیسې ور کړلې چاله ځواني ور کړلا او چاله علم ور کړلې او چاله مثال په تور بل څه هنر ور کړلې دې ټول ته دا خبره څه شعر شامل ده نعم ظاهریه او باطنه تایید کړي دا قول رسول کریم صلی الله علیه وسلم تایید کړي دا قول رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې ان علما هغه علم لا یقال به چې سړی بل ته نه خي هغه خزانه د چې داغې نه سړی خرج کوي نه خزانه شته خداغې نه څه شي نه کوي هغه خرج کوي نه نو بیا به د انفاق د دې علم و غیره د پاره کې مستعمل شي دا به بیا استعاره مصرحه شي کوم استعاره و الیه د تعمیم د انفاق ته ذهاب کړل هغه چا چې ویلی دي و مما رزقناهم ينفقون یعنی دا هغه نه چې موږ دی خاص کړلی به پاغه د انوار او د معرفت نه ليوفي زون دی افاده کوي او بلته ورکړه کوي بلته څه کوي ورکړه کوي و مما خصصناهم به من انوار المعرفت د انوار د معرفتنا یفیزون بل ته دغه څه شي کوي ورکړه کوي او افاده کوي بل ته نو په دې تقدیر باندې انفاق به د ټولو نم عام شي وصلی الله